بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي خا مو اوس پرې دویمه درجه کې لګیو صحیح ده شپږم رکن او د سیکولریزم شپږم رکن کې لګیو شپږم رکن دی وضعي قوانین اصل کې د د کوم ارکان تاسو ته مونږ ذکر کړلو نو دې نه بعد د دې وضعي قوانینو ذکر کولو ضرورت نه و ښه ځکه څه بس وضعي قوانین هغه شونو کې راغللو ښه څه کوم ذکر شولو خو څو وجو باندې د دې ذکر کول ضروری دي یو وجه دا دی څه څه کوم شونه تاسو ته مو ذکر کړلو هغه کې بین المللي او بین الاقوامي قوانین او د نور قوانین سره ګاډ واډ وو صحیح دی او دا دې کې موږ خالص محلي او داخلي قوانین چې کوم عدالتونو کې دي هغه ذکر کوو صحیح دی یو وجه دا او دویمه وجه دا ده چې کله کافرو کوم شونو ته نمونه بدل کړی وي او په بدل بدل نوم خلکو ته دوکا ورکوي نو موږ ته په کار دی چې موږ د هر نوم خپل ځای کې بیل بیل وضاحت وکړو هغه ته یو لکه څرنګه کافرو هغه باندې عمل کولو ته او د هغه طرف ته دعوت کولو ته زیات اهمیت ورکړی دی همدارنګه مغه نوم باندې مو د هغه تردید کولو ته د هغه متولو ته همدومره اهمیت ورکوه دویمه وجه ده او دریمه وجه ده چې څه ملکونه داسې دي چې هغه کې د اصلي کافرو ملکونه اندي او هغه اوس خاص طور باندې دی دوره کې زیات هدف ته مو هغه نه دی بس هغه دغه کفر خلکو زیات معلوم دی دی واجب باندې اته مو ذکر کوو دی یو اصل په توري به ذکر کوو او چې کوم اسلامی ملکونو باندې مرتد دولتونه او مرتد ریاستونه مرتد حکومتونه مسلط دي قابض دي ور باندې نو هغه د مو اصل هدف دی هغه ملکونو کې د کوم عدالتونو کې قوانين دي دا په دوا قسمه دي د اکثرو کې ها په دوا قسمه دي یو قسم هغه قوانين دي چې هغه د مخکنه را روان دي نافذ دي چې کوم وخت کې د انګريز مسلمانانو ملکونو باندې قبضه و د انګريز بلاواسطه قبضه یوه قبضه خو اوس نشته دی اوس یې بلواسطه قبضه دی هغه یې بلاواسطه قبضه وه یعنې په خپله قبضې جوړ بن نو هغې قبضې دوران کې چې کوم قوانین هغو په زوره نفذ کړي وو په قوت یې نفذ کړي وو د اسلحې په زور نو ډېر قوانین اکثر قوانین هغه د اسلامي ملکونو مرتدو عدالتونو کې هغه قوانین دي ښه یو قسم د هغو قوانینو دی هغه د انګريز کله خپل موجود وو اسلامي ملکونو کې قابض وو هغه وخت کې هغه کوم په زور او په قوت سره د اسلحې په زور سره نافذ کړی دي اکثر هغه قوانین دي ښه نو څه هغه قوانین کله مو ذکر کوو د کوم پنځه ارکان مو ذکر کړی دي د هغه پنځو ارکانو گرفت کې دا هغه قوانین نه رسي چې کوم انګريز مخکې نه نافذ کړي وه صحیح شو مثلا هغه کوم قوانین د جمهوری رکن زمن کې رسي کنه ولته جمهوریت څه کوي خو جمهوریت کې خو دوه شونه دي یو داسې حکومت جوړوي حکمرانان مقرروي دویم داسې قوانین جوړوي نو دا خو جمهوریت کې د دې ذکر وشه کنه خو جمهوریت کې د هغه قوانینو ذکر کیږي چې هغه یو ملک جمهوری شوی وي وطنی نه بعد د وطنیات عقیده نه بعد یو ملک یو یو دولت جمهوریم شوی وي کنه عملی جمهوری عقیدوي جمهوری خټول دي عملی جمهوری شوی وي ناغه نه بعد بیا نوی نوی قوانین جوړیږي عدالتونو ته چی و څه زړه قوانین ورکه منسوخ کیږي و کنسلیږي کنه وغه د عدالتونو وستل شي پیګو په مطلب نو کچره د د جمهوریت زمن کې څه کوم قوانین نو ذکر کی یاده شي قوانین دي ښه هغه نوی جوړ شوی وي نوی او څه کوم زړه دي مخکې نه انګريز نه پاتې دي د جمهوریت ذکر څه کله کوي دا غ زمن کې بیا دا غ ذکر نه کیږي ښه دی واجنه مو د وضعي قوانینو ته یو خاص اهمیت ورکړل د هغه تردید ته او د هغه یو خاص رکن نوم ورته ورکړه یعنی دا درې واجې دي مو درې واجې بیان کړې ښه دا اخیری واجه لغونه ورکه ګانډې ورکه ډېر زیاته وي عقده ورکه زیاته وي پته نشي تاسو مو په خبره پوه شو کنه شو د کوم عدالتونه ته ګوره د مرتدو ریاستونو ولا کوم عدالتونه دي دي کې قوانين شته که نشته شته دي دا قوانين په دوا قسم دي یو هغه قوانين دي چې مخکې نه انګريز نه پاتې دي انګريز د اصله په زور دا نافذ کړیو بیا انګريز لړ خو هغه قوانين پاتې شولو ځکه چې کوم سیکولر خلک روزلی وو کنه مغو ته د قوانین پریخلو کنه نو یو قسم د قوانینو هغه دی صحیح شو دویم قسم د قوانینو هغه چې هغه اوس نوی نوی جوړیږي پارلیمنت کې خو هغه ملک کې جوړیږي چې ملک جمهوریت شوی وي کنه څه شوی جمهوریت شوی مخکې جوړیږي کنه نو د دوا قسمه قوانین شول کنه شول ځکه کله ته د جمهوریت ذکر کوي جمهوریت ذکر مو دویم رکن په تور کړه وکنه وکړه نو جمهوریت کې خو بیا د قوانینو ذکر نه شوی و که نه وضعي قوانینو ذکر شوی و که نه ځکه د جمهوریت کې دوه کارونه کېږي یو حکمرانان مقرر کېږي یعنې حکومت جوړېږي یو قانون جوړېږي نو د قانون څه کله جوړېږي نو جمهوریت کې خو ضمنا د دې قوانینو ذکر شوی او که نه و شوی نو موږ باندې دا اعتراض راځي چې یاره دې ارکانو کې نه نه نه نه خاص طور په جمهوریت کې د دې قوانینو ذکر شوی او دوباره ته دې ته د یو خاص رکن نوم ولې ورکړ ته اعتراض راځي په موږ کنه د دې دوه جوابونه مو نور وکړل یو جواب دا دی چې کچیر صرف هغه قوانین دی عدالتونو کې وای چې هغه پارلمان نه رغلي دي جمهوریت پاس کړی دي نو بیا خو ته دا اعتراض کوای شو چې دوباره ولې ذکر کوي خو دې ځای کې نور هم داسې قوانین شته چې هغه پارلمان نه نه دي راغلي پارلمان نه نه دي راغلي زاړه وو انګرېز زمانه نه انګرېز د اصلحې په زور قایم کړي نافذ کړي نو جمهوریت رکن کې کا ذکر کیږي زمنن د هغه قوانینو کېږي چې هغه پارلمان نه رغلي وي د هغه نه کېږي چې هغه زړو نو زړو په واجبون ته بیا دي قوانینو ته یو خاص نوم ورکړي خاص رکن حیثیت په تور کوي د دې د تردید به یو خاص طریقه جوړوي پیګه مطلب اوس پوښوي